بعث النبي صلی الله علیه وسلم وردا عنوان ته اوس د حدیث معنی مونږ په دې عنوان سره برابر کوو فی تعجیل الزکات بعث النبي صلی الله علیه عمر رضی الله عنه الاسقا صدقه بن عامل کړو دریو کسانو زکات ورنکړو عمر ته فمنع ابن جمیل ابن جمیل ورنکړو او خالد بن ولید هغه ورنکړو عباس ورنکړو عمر رضی الله عنه دا درې کسانو زکات را نکړو فقال رسول الله صلی الله علیه ما ينقم ابن جمیل نو فقد اعتبس ذراع واعتد فی سبیل الله عز وجل نو خالی لګیدل د خپل ټول وسلحه خپل ټول مال وقف فی سبیل الله صاحب نصاب چې خپل نصاب د الله په نوم باندې وقف کینی بیا غن زکات غسل ظلم دی بیا غن خالی نسغواړي خبر پوه شوي وعلى عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم پس پاتې عباس نه د ورکړي نفای علی و مثل هغه څور زکات کی ما شو دا مثل درکم ثم قال اما شرط ان عم الرجل سن ولا او سن وابي د سړی تر د پلار ببري نو چې د پلار باندې کوم بوجه وي نو زوی وچاتای نو تر باندې کوم بوجه زوی وچاتوم نو دا غي مثل دوباره به ورکم خو ګوره بر دی فی تعجیل زکا د عباس رضی الله تعالی عنہ مطالبه کړو نبی اسلام سکال زوم ضرورت دی د بل کال زکات هم وسو عباس رضی الله عنه صاحب نصاب د بل کال زکات ورکړي نو د خالد ناغسل هغه ټول مال رف کړي عباس ناغسل نه د پکار هغه د دوه کال زکات مخکې ورکړي ها ابن جمیل اخو رئیس عبد منافق ما يعطى من الصدقه وحد الغنا نما ترمذی کې ویلو قاسب رحمت الله علیه فرمایل چې دا درې حالتونه دي دا غنا درې قسمه ده یو غنا روغ رمټ چړې ده نو په د باندې سوال حرام دی دویم غنا د صاحب نصاب دی چې روغ رمټ دی نو سوال دی نه کوي او صاحب نصاب دی نو زکات دی نه اخلي زکات ورکول په د باندې د واجب حالونه نه دي شي صاحب نصاب دی کال په تیر شو بیا زکات غسل حرام ورکول واجب قاتل الله من سال وله ما یغنی څوک چې سوال کوي او د څنګه دومره مال شته چې غنا دل حاصل دی رجا یوم القیامه خموش او خدوش او قدوح فی وجی د دمخ کاری شوی وي لاندې خدوشنا مخ سره شوی وي لاندې هډوکو پورې زخم برسېدلی قال لي علي نما ته علوي اذا بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا شيئا نبي صلى الله عليه وسلم ورشه کسه یې مونږ لرا کی ناکلو خرو فجعلوا يذكرون من حاجاتهم خپل حاجات د دې ضرورت دی د دې ضرورت دی ورشراړه فتول الرجل عنه سړی لاړ او ډیر غوسه او هو یقول لامر انک لتاتی من شیتا بس چا خوخ نه غر ورک موږ لته نه راکې ډیر ګلی کولی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یغضب علی الله اجد ما وسړی غوسه کیږي ما سره څه نه ته ولې غوسه کیږي دا خط ولیکه دا واخله دا واخله او زه ته ورشه تا ته ستاسو درخواست منظور دی ملاوي فهم الاقرا فاخذ کتاب اقرا خو لګي د خپل خط واغسته فلف فو فی عمامتي خپل کی کیو تاړ او روان وانطلق او عین چې د فاغز کتاب او اخطر واغس واتن نبی صلی الله علیه وسلم مکان او نبی علیہ السلام څنګه راغی فقال یا محمد اترانی حاملا الى قومي کتاب ساسه خیال دی چې زه واخلم خپل قوم ته خط لا دري مافي زپونی چې د کیسې لیکلي پوه شوې تاسو به سله ملاویږي نو چې لاړ نو هغه سټ ول لیکلو هغه کې چې مړی کوي نه خل ګورم نه او دغه څه بلار شم تصحیفه الملتمس فاخبر معاویه بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی معاویه نبی اسلام ته دې دا شوی هغه اقرا خلار خپل خط واغسته فی موزلاخ من جمر جهنم یعنی زنه د جهنم انګار ډیر کړو فقالو یا رسول الله ما یغنی قال نفلی فی موزن اخر و اما الغنا الذي لا ينبغي مع المساله اغه غنا چا غنا سړی سره وی سوال نه د پکار قال قدر ما یغدیه و یعشیه سار ما خام ډوړی چکیږي سار ما ډوړی کیږي دومره تنخواه څه شي راځي بس دا سوالونه بیان دي پکاره جی وفيه قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا عبد الله يعني ان عمر بن غني بن عبد الله جعل انه سمع جعل الله نعيم حكمي انه سمع زيد بن الخالد اتيت رسول الله فبايعته وذكر حديثا طويلا نو پدې کې فاتا او رجلن اعتني من صدقه مال زکات جی راکا زکات نه حصہ مال راکا نو نبی اسلام فرمایل ان الله لم يرزق بحكم النبي ولا غيره في الصدقات الله نه د خوشحال شي په فیصله د پیغمبر باندې په صدقات کې چې پیغمبر په خپل خوغه مصارف ذکر کړي الله پاک سوره برات کې اته مصارف ذکر کړي نو ته په هغه تو کې کوم یو فرد دی نو تعالی در کوم په هغه کې یو فرد نه نو بیا ګور هغه ستل حرام دی پین ګورې دانی چې یو کجوره دو کجوره لړۍ دو نوړۍ کشکولا چولی غواړي چړ چړ غواړي اخو موړي پښې سل ډوړی د ورځې خوري کشکول ډکه یا خو مور دی اصل کې مسکین لا یسأل الناس شیئا چانه څه شي نه غواړي او خلق پویږي نه د په فقر او فاقه باندې چې دل ورکی حقیقت کې مسكين دغه دی هغه بل چې ګرځي هغه ځان لډې پیداوار پیدا کوي دروځي د د نوکر سره دروځي 50 روپۍ یا د دروځي 50 درې کچکول راکې ځان لا قال حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وابو خامس المعنى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمر عن زيان بن سلمة عن ابي انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسكين چې د المتعفف هغه متعفف د خپل عزت بل تنه غورځي د سره ما استغنا اشته ده هم نه سوال هم نه کوي او د د په حالت باندې څوک پويږي نه چې خلق په صدقه وکي فذلک المحروم نه فخطبه فرعون فرعون جلدين فقال انجزوا ما اتيتكما ولا حظ فيها في غني ولا بقوي متفقين نبي الاسلام د اخبرني رجل انه ما اتي النبي صلى الله عليه وسلم حضرت دا کې نبی الاسلام صدقه تقسیم فسالاه هغه دوړ د نبی الاسلام نو غوښته ها پنځه قسم اغنیا دي او زکات هغه د جایز سره د غنا جایز زکات اغسل سره د غنا جایز لغاز فی سبیل الله لغاز فی سبیل الله خو غنی دی خو غازی فی سبیل الله د مجاهد مقاتل فی سبیل الله زکات درفت مجاهدین او لرجل ادا چې د د مال نه اخلي او لرجل کان رجال مسکین نو د گاونډي مسکین دی فتصدق علی المسکین فهدا المسکین للغنی غریب لور کړه غریب ډوړی کې مالدار ملما کړه جایز دی ني وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا زاد قال اخبرنا معمر عن زاني اسلم انا فقير يا سعد سعيد قال قال رسول الله الفقير يتصدق عليه نو فیهدی لک نو بیا جایز گاونډي د غریب اغله صدقه ورکړو زکات ورکړو هغه ته ډوډۍ وکړو جایز ني او يدعو کو تیم مکړي ډوډۍ خوړل جایز ني سمعت الرجل الواحد من الذكر به قال حدثنا سعد بن محمد بن سباق حدثنا فلان قال حدثنا ابن عبد الطائي عن بشر بن سعد يقتاد امن على جميع الانصار يقال له سعد بن ابي حسن اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم وقاه بنية من اهله الصدقه يعني دية الانصار الذي قتل في خيبر. يعطى الرجل الواحد من الزكاه یو سړی ته څومره مقدار د زکات ورکول جایز نو شوافی په نسبان دی یو سړی لپاره تخمینه د عمر لکه دوش پیته تخمینه د عمر دی دوش پیته کاله نو څوک سل لره شي څوک شپږ شل شي او څوک کم شي پنځوس شي څلوېښت شي خو اعمار امتي د ستون نه سبعون پورې نبی اسلام ویلي نو شپې ته کال شو دوه شپې ته کال عمر تخمینا سوره خرچه کیږي په یو سړي باندې اندازه ولګي دومره زکات ورکول جایز شوافی پر ځبالي حنابلو په نسبان دي زکات ورکول مزکاتا د کال خرچه کال خرچه 50 زره شپته زره تقریبا خرچه ده نو دمر زکات ورکول جایز احناف په نسبان دي نصاب نه لک کم یو سړي ورکول پکار دی ازدان چې زکات ورکول سره اختلال په غنا سره رانشي مثلا شپږ شپې ته ځان نصاب دی د سپینو زرو ناغن یو لس روپې کم ورکی ها یو سره مقروض دی لس لک روپې قرضه ده نو لس لک روپې قرضه ده نو سړی لس لک روپې ورکی زکات کې چې د قرض لري پښه دې کې نصاب خبره نه ده هغه باندې قرضه ده باندې الله سلا کا روپۍ قرضه ده او بیا شپېته زر روپۍ نصاب ده مثلا نو لس لک روپۍ هغه ورکی یو لس روپۍ کم شپېته زر نور ورکی ها په یو کور کې ګڼ غریبان دي پلار دي زی دي رور دي داس کسان ګڼ دي کور پراک د پاره نو هر یو کس ته ما دون نصاب دی ورکی یو لس روپۍ کم نصاب ورکول جایز په خبر پوه شوې کنه نو د احناف په نسبانه نصاب نه لغوانه کم قرض هر څومره شي ډېر نه ډېر ورکول جایز خو ما قرض نه علاوه ما دون نصاب یو کسوي ها کور کې کور کې افراد ګڼ دي نو دا سلو خان خو بیا دا ټول په نسبت نه کیږي د یو کس له سلو خان څنګه ورکړ په خبره پوه شو نو تعویل وکاو بیمت من ابل صدقه دې ته وای تحمل حمالا تحمل حمالا روغ کوي یو کمیټه د هغه په مسلمانانو کې روغ کوي هغه پیسې لګي پوه شوې نو یو سره خپل جیب نو نشي ورکول کنه دا دینی مدارس دي دا یو سره درس چلی نو هغه شپې ته الته طالبان ډېر دي نو هغه لکونه ورکول جایز شي هغه تحمل حمالي په بنیاد باندې هغه نور لور کوي هغه وکیل ګرځي د ګڼو مصارف د پاره نو بیا تحمل حماله دا بیا سلو خان ورکول دینم زیات ورکول جایز نه یبدا بیا رجل وجه او سره خپل خلو کاری کوي فمن شاب قالا وجی ومن شا ترکا پښې کدا خوخي ځان له مخ نو کار کینم خوخه دا او کنه عالم سره خپل مخ نو کار کول کون نه کوي پښې مدرسه جوړوم او هر سړی نه پولیس والا نوم غواړه وی ټټای په جوړوم پښوی هر ځای کې ودرېګا بدعتي او مشرک او قادیانه او خو موږ له زکات په کار دی کوڅو کې ګرځي چړ غواړي ځان ذلیل کول دی مدرسه جوړ کړ ډیر خسته مدرسه ده ټایلونه لګېدلي نه خپل مخ ته ګوره مخ نو کاری شوی دی علماو د پاره استغنا پکار هر د بغیرت سړی ته درېدل په زکات راکا زکات راکا دلغونی سړی تاغه ته درېږي پښوی الله شته الله نو ولې نو پښوی هر خیر شی چاپ کړي بس هر ځای کې ګرځي سوال کوم چنده غواړم مدرسه کوم په دې مدرسې خدای ورولګي سم مدرسه چې چان غواړي بغیرت سړی ته درېږي مشرک ته او د جنازه پینې کېږي هغه څه څنګه وایي هغه پلار چې ته پخوا مړ دی یاره حاجي صاحب ډېر ښه سړی حاجي صاحب د خدای غر کې د خپل پیسو د پاره بس دا ذکر ټولې چا پر ګر خپل مخ نو کار کړ مدرسه ډېره خسته جوړ کړ دې مدرسې نه جوړي مدرسه دوه خسته دي نه خو چې ستا مخ بچوي استغنا الله دې موږ له استغنا علم سره استغنا انتهای ضروری دی جامه خسته واچو خوراک معمولی وکا د خېټې کې دنه سوق نو څه خورلې جامه خسته واچو عوام ته خزان خپل ګرځا صفا ګرځا همیشه رجب میاشت راشي زړې جامې وای بس دې به روپۍ ورکی دې به روپۍ ورکی ځان مس پکو الله تعالی علم درکړي هر چا نه سوالونه مکو مدرسه جوړیږي نه الله دې جوړ کې نه جوړیږي نه دې جوړي خپل مخ مو خرابو نه ابي قال حدثنا كذا قال حدثنا محمد بن سلام هارون بن ربا ابي قال حدثنا كما بن من عدد عن قبيصه بن ابن مخارق قانون يقول عن قبيصه بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالتنا ما بردي وي بوجوش تحملت حمالتا وشوی اصلاح بین الناس لپاره روغ کوم او ډیر جمع کیږي او خلق لور کوم تحمل تحمالا دینی او مدرسه می جوړ کړه تحمل تحمالا دمر بوج چتول غواړي هغه خپل جیب نه نکیږي فاتت النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رجی ما بر ډیر بو شو قرضه شو نو دلته د کینا حتا تا تینا چې موږ سره صدقات راشي طلب امر وکړو فنامر لك بها ثم قال يا قبيصه ان المسأله لا تحل الا لعهد ثلاثتنا درې سوزونه کې سوال جائز دی چنده جائز دی یو رجل تحمل حمالتا ډیر بوج جوړ شو خلکو اصلاح کې ډیر روپۍ ولګول ا مدرسه جوړه کړه نه مدرسې ته پر چنده بالکل جائز دی چې شک شوبه نشته فعلل له المساله کو فسال حتا یصيبها بس هغه جای شو چې هغه قرض هغه سوزونه لري شي نو استا کال خرچه د مدرسې پوره کیږي بیا ته ګرځي وشه دا خبره نه ده بل کال بس کیږي بل کال بیا الله نور پیدا کوي بل کال بس کیږي هغه بیا نور الله پیدا کوي او هر روز دی راځي نو ما دا د زما د ماما نه څه غواړي ستا ماما مې ډېر یادي دا خدای غرکه ماما یادي چې تابلې بیا کړ ماما یادي ماما نه یادي په پیسو په دې کې په دې کې مرغوت کې وته ماما یادي دا د نروارې علم سره استغنا انتهای ضروری دی لا کتاب لا نه د ضرورت فارغ شوی نه مخکې جماعت کې درېږي مال یو کتاب په کار دی ایماندارو خدا دې غرق کا چې عالم شین دا کتاب خدای درکې ته ولې ځان اوس پکې علم ګران شی دی علم الله تعالی درکړ کتاب هم الله درکې مدرسه هم درکې جماعت هم درکې الله تعالی خزانه دې انا غواړي فحلت له المساله زمونږ شل قران رحمت الله علی د کوټي یو حاجی راته کوټي نو او وخت ډیر مالدار سړی وو ډیر روپۍ ورکولې طالبانو ته د زکات روپۍ ورکولې شل قران رحمت الله علی مونږ ته بر بنه ګوري نو دا کول شي شل قران صاحب رحمت الله علی چې پیسې اغناغسته بیا طالبان له ورکول دا یې نه کول کوټه مالدار سره په خپل به طالبان باندې تقسیم کی او مونږ ته وی چې سر بکته کوي بر بنه ګوري مونږ به ټول سر کته کړو او سره به ته داسې به پیسې راکړي مونږ جیب کې به واچو مطلب بر مو ګوري دا سره مالدار دی دی په خپل راځي تاسو لګ درکې ادا چې مو ګوري چې ماما سي براغي ماما راګ دي شي تاسو کته ګوري ځان مور ساته ځان سپک ولې جوړې ته پښې دغه به ماما به په خپل راځي طالب درکې ته سرکته ساته سر بر ماما څنګه یې حاجی صاحب څنګه یې او څنګه چل شو دا سړی اوس پکې علم خوراول په استغنا باندې ده په دا چنده غوښتل چړي دا چړي علم نه خوريږي مدرسه خسته جوړه شو مخ دې ټول سورې سورې دي دین کومه فائدہ ده نو شیخ القرآن رحمت الله دا ادب خو دا چې دا سړی به راځي دا حاجي صاحب تاسو باندې به ګرځي زکات د دې دی لا دی د نوکر دی دی به راځي او تاسو په خپل به درکړي پښوی او تاسو بر به نه ګوري کته به ګوري ناغه یو یو کسر پیسې ورکول او وخت سره علم سره علم کړی دی علم استغنا انتهای ضروری دی علم سر چړتوب چره دا غیر مناسب دی دا سړی سپکی په دی باندې او که مدرسه جوړه نه شو جماعت کې درس وکړه په شې سوري خو نه دی یو آیت وای دو آیت وای خو ځان ولې سپکه خپل علم ولې خرابې ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ياكلها صاحبها سحتا حرام قطعي دي چې سره خوري دا درې صورتونه مستثنا دي د نسعت حرام قطعي دي حرام قطعي دي نو چې مدرسه خسته جوړ کی په حرام قطعي باندې کومه فائدہ ده لذي غیر من مفزن هغه قرض ده چې سړی شرمې په ور کې ولاړ دی او لذي د من موجعن د چا دم موجع دی دیت دی او یا د سخت بیماری ده دغه جواز لري باب كراهية المسرد وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن ربيعه عن المائده د وکنا حدیث عادنا د عند رسول سبعه یات یا نا فقال لا تبايعون رسول الله صلی الله علیه وسلم ممتازه بیعت کړو د اسلام قلنا قد بايعناك حتى قال ثلاثا وما اعطي عد من عطاء اوسع من الصبر چاله دي صبر عطا الله چاله ور کړې دین عطا بل اړوشته ده نه لکونو کرون بیا چړ غواړي نو صبر ټول نه بهتر چې الله قناعت چاله ور کړو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الملك بن حبيب ياسر مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديث عن عبد الله بن سلمان اما بموت عاجلن او غنا عاجلن موت عاجلن ضرب بموت عاجلن زر مرګ بل راولي نو مور بشي بیغام بشي جنت په خبر پوه شو بموت عاجلن زر مرګ به الله را ولي مرګ را وستو نو جنت کې تبازي او ضرورت به د څه شي ناراضي او چې پنځله سپاره ولیکلې نو بیا د بادشاہ وخت چې د پیسې پکار وي د قرض نو امام راضي هغه وخت کې لږ روپۍ ورکړي دا مالداري په سبا راغلی و د امام راضي دو ځامنو او رای حکیم طبيب دار دا دو لونه وي نو امام راضي د دوړ ځامن لا درای حکیم خپل دوړ لونه وکړ هغه مرش نه ټول مال د ته پاتې شي وشوي اما به موت عاجل نه مور اسخر به خدای مور وشوي ارته به تا ته پاتې شي پیدا ده او غنا عاجل نه یا الله به غنا راولي یا به غنا راولي یا داسې موت عاجل به راولي خچ خامخا غواړي فصلی صالح صالح سره نیک سره هغه ته وای موحد سره چې دا مدرسې ضرورت دی نو ته هر فاسق فاجر بدعتي هندو هر چا نه فصلی صالح صالح سړی نشه وغوښته ناغه ستا پردن نه لری کوي او د حرامي سړي نه غواړه هغه ته شرمای هر وخت فصل صالحین په خبر پوه شوي د ځان له ضرورت دی د مدرسې ضرورت دی د مجاهدینو ضرورت دی صالحانو غواړه بيدینو نه څه پسې غواړه بيدینو خو سړی شرمای فصل صالحین نو ما زکات را ټول کړ فلما فرغت منا فارغ شم وادیت علی هغه فند ما سن راوړ ما ور کړ امر علی بعماله مال عماله ور کړ دا دوم روپۍ راوړي دي ادا استا عماله شو فقلت انما عملت لله واجری علی الله ما خو الله د پاره کړې زما اجر په الله باندې څه شي نه غواړم قال خذ ما اعطيتا بغیر د غختونو څه شي درکړې شو نغه واخله خذ ما اعطيتا فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل کړو د نبی له سلام په وخت کې عماله مې کړې وا عمل لي نبی له سلام مال عماله را کړو فقلت مثل قولك ما استا بشن خبر وکړ ما چې الله د پاره مې کړې ثواب د پاره مې کړې فقال رسول الله اذا اعطيت شيئا من غير ان تساله بغیر د سوال نه څه شي ملاو شي فقل را وتصدق صدقه وکا سفیا سفیا مقوله ده چې بغیر د غوښتو نه څه شي ملاو شي او تا اعراض نه الله خپل رزق بندي دا کار مکو چړ مغواړه که یو سړی راځي او تعالی درتین واخله پښې زما خدای دې پر کړ دا مو خدای دې خدای دې پر کړ ځکه دا سړي جوړ کې الله چولې اعراض مکو عن عن ضیافت الله عن اعطاء الله د دې نتیجه بیا دا جوړیږي الله لار بندي لار په ځان مو بندو عملو کا الله لپاره څه شی ملاوي شي